د قران کریم د درس نه مخکې هغه ضروری دي پرونی درس کې مونږ ویلو چې قران کریم ته زده کې نو ته وګورې چې د آیت کریمه کې الله رب العالمین ما ته سوي او یا به حکمت د نزول د قران کریم وي چې کله دا نه نو بیا به ګوري چې قران کریم چا سره خطاب کو نه کوي خطاب وای خبرو ته قران کریم چې کله خطاب کوي نو اول د دوو قسمو خلکو سره خطاب کوي خبرې کوي یو تا ویل کېږي منقادین تابعدار دویم غیر منقاد نا فرمان بیا غیر منقاد خلق آغا سلور ڈلی دی یو دی مشرکین دویم یهود دریم نسوارا او سلورم منافقین نننی درس کې ومونږه ان شاء الله مختصر مختصر د اولې ډلې بیان کوم چاغه ته ویل کېږي مشرکین مشرکین دا هغه خلقو چې دا غي مؤمنانو سره په ډیرو خبرو کې اتفاق وو لکه مؤمنانو دا منل چې الله رب العالمین خالق دی پیدا کون کې د هر څه مشرکانو منل مؤمنانو منل چې الله رب العالمین مالک دی رازق دی مدبر د عالم دی مشرکان اومنل او دا قران کریم ذکر کوي سوره مومنون کې سلورت آیات کې الله وایي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله پیغمبر دې مشرکانو نه تاسو کا زمکه او اسمان کې اختیار د چا دی نو دا مشرکان به وایي چې اختیار د الله دی دارنګي سورې زخرف کې وایي نه مات کې ولا انسان ته من خلق السماوات والارض لا يقولون الله سوره زخرف کې نه حمایت کې کدا پوسټ نه و کې د دې مشرکانو نه چې زمکه او اسمانونه چا پیدا کړی دي دای به وی الله سوره یونس کې وایي چې دای د امنی قل من يرزقكم من السماء والارض زمکی او اسمانونو رزق څوک درکې دای بو یا الله الغرض مشرکان هغه خلقو چې هغه مؤمنانو سره ډیرو خبرو کې اتفاق وو دا چې ګڼو سوراتونو کې سوره مائده کې سوره انعام کې او نور سوراتونو کې ذکر کړي چې دای به جواب کوي دا هر څه الله کوي دارنګ مشرکان هغه خلک وو چې هغه به حاجیانو لبي وبو ورکولې حالانکه هغه دور کې اوبه ورکول دا ډېر لوی ثواب وو سوره توبه آیت نمبر 19 نو لسم آیت وګورئ پای کې الله وایي لسم سپارا سوره توبه آیت نمبر 19 لسم د دې مشرکانو حال ذکر کړي چې جمعهونه به جوړول حاجیان لبي وبار کولې دومره نیکان خلق وو د نیکه کار کولو د ثواب کار کولو سوره توبه کمن آمنا بالله پشان دا چا چې ایمان وروړي په الله باندې جمعهونه جوړول او مسجد حرام جوړول بیت الله جوړولو دارنګي حجونه کول حاجیان له وبور کولې او مورخین ذکر کوي چې کله واغی حج کولو نورات للبا د چابه چې حرم کې پیرخانه وا دار چا خپل خپل پیرخانه وا د پیر ځای به و نو چې بال ته لاړل هغه کپڑے وی بدل کې وې دي کې مونږ ګناه کړی د یمن نه بر روانو او دوا لکان به مخکې کړیو تور لکان او دا تور الکان به زګه مخکې کول چې دا تور انسان په سینه باندې بلغم نه اواز صفائی او چې کوم خکارشي نو هغه په جهنم باندې حرام دي ځانې د جنت ټیکدارانو ګرځولي وو مشرکان دارنګي منځونه به کول سوره انفال د دې نمک کی سورته منځونه هم کول حجونه هم کول حاجیانو له وبم ورکولې جمعهتونه هم جوړول چې دا دومره کارونه کول بیا ولې مشرکانو او بیا ولې جهنم ته ځي دا ډېر ښه کارونه کول خلک وایي کنه یاره فلانی ښه کار کوي ښه کار کوي او عقیده د توحید نه ده نو اختلاف د مسلمانانو سره پس کېو د مشرکانو هغه قرآن ذکر کوي اختلاف د مسلمانانو سره د الله په توحید کې وو د الله په وحدانیت کې وو څنګه مؤمنان ویل چې هر څه کوي یوازې الله کوي الله سره څوک شریک او صدر نشته او هغه وی چې نه د الله رب العالمین سره سره د الله نیازول شته او سبه وی وای مونږ دای ته وایو دې زموږ سوال الله ته پیش کړي مشرکان همیشه دا خبره کوي وسم دا وای قرآنی کریم دا ذکر کوي یو لسم سپارا سور یونس آیت نمبر اٹارا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ دا مشرکان عبادت کوي سوا د الله نه دا چا چې نه نقصان ور کوي دایته او نه فائدہ ور کوي دایلا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او دای وای دا زموږ شفارسیان دی بنز د الله وای مونږ ځای ته وایو دې زموږ سوال الله ته پیش کړي دا قوم مشرکان ویلو وسموي اختلاف په دې مسله کې وو سوره بنی اسرائیل لسمه سپارا شپږ سلويختم نمبر آیت وو وفي آذانهم وقرا الله ایمغا ګرځو پسونو دی باندې پر دې د کوی د قران نه د مشرکانو زړونه د قران نه بند شوی دي په قران نه کویږي وفي آذانهم وقرا په غوګونو د دې کې بوج وجه سره وجه دا ده وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ کله چې ته یاد کې خپل رب او قران کې کې وازي ولو علی ادبارهم نفورا اوړي بشاګان باندې نفرت کوونکی لدی مسلې نه الله وی چې ته قران کې الله یاد کې یوازې او دا وی چې هر څه الله کوي بل څوک څه نشي کولای نو بیا اوړي بیا دې مسلې ته د ټینګې نیوي مشرک دارنګي اختلاف په دې مسله کې وو سوره صافات درویشتمه سپارا 15 شمایات وګورئ د آیاتونو د قران مون په دی باندې وایو چې د مشرکانو جګړه د مؤمنانو سره په دې مسله کې و ځان په یوې په خبره دا د دې لپاره وایو چې زما خبره دروغ کې دي شي د بل خبره دروغ کې دي شي د استاد دروغ کې دي شي د کتاب او د پیر خبره دروغ کې دي شي خو د قران دروغ نشي کېدی نو زمال استاد طرز داو او زوم داغي نقل کوم چاری با کما خبره او په قران کې وانه د بل سره به نه ویلا دیو جن د آیاتونو پیش کوم سوره صافات 15 درشم آیاتو د وجه د وینا دی او شاعر لیونی دا مړه دا خو لیونی دی دا خو لیونی دی یو خبره پر ورخلی بس بیا پر دینه دا نور سکه او دا دې سکه دا همیشه بالا د باطل پرست دغه دلیل وی دا لیونی دی چې په نور سیوا سنرسي نو چې څوک د توحید بیان کوي نو هغه بدنام کی یره وې دا لیونی دی خوای مینیو اوسموي دارنګي ورپسې سوره سواد دی پسې سورته پنځم آیات جګړه د مشرکانو دی مشرکانو ناشناو ګړل دا خبره چرای دی ته رون کی د دی جنس نه کافر وې دا جادوګر نهایت درو جن نبی علیہ السلام دې سوې ساحر کذاب جادوګر دی او نهایت درو جن دی کاذب نه وای صيغه د اسم تفضیل وي کذاب ډیر زیات دروغجن دی د نبی علیہ السلام نه بهترین شخصیت به بس وګراشي په تاریخ د دنیا کې چرتا د نبی علیہ السلام نه خوش اخلاقه او خوش اوازه او د خلکو سره مینا محبت کوونکې انسان بل چرته نشي راتلی نبی علیہ السلام دومره خوش اخلاق وو چې داغه بشان اخلاق بل هیڅوک نشي استعمالوي چې هر څومره خلک راشي هغه ته هم سوې هاذا ساحر کذاب دا جادوګر نه آیت درو جنا معلومه دا شو چې اوسړې دا الله توحید بیانې نو کډېرم خوش اخلاقي نو خلک پرې دي نه اته څوک لیوانه وای څوک ورته جادوګر یاره وای په دې خلی کې جادو دی نو چې یو ځل خلک ور سره کینی بیا تفاسینا جادوګر دی دا درو جن دی وای دی درو وای قران ته درو وای دا همیشه د باطل هاذا ساحر کذاب او دا خو ان شاء الله چې ژوند دي چې کله خپل ځایونو تراشو ناري کې بیا جدا خواندي آی کې بیا موږ له تفصیل کوو دا واسي هغه اصول هغه چل خل چې قران کې الله دا وایي درس قران نه مخ کې اصول د قران او سورې وایي چې قران کې الله مونږ ته دا, دا خبرې کوي او دا د دې لپاره ویم دا اصول چې قران آسان شي کله چې بیا درس کوم نو بیا به تاسو ته پته لګي چې مشرک څه شي او شرک څه ته وایي بهرحال اختلاف په دې مسله کې وو سیوی اجال الالهه اله واحده ایا وی ګرځول ډیر مددګاران مددګار یې کیو دا دور مددګاران اس نشي کولای دا زمونږ بوتان لات منات او زاد اس نشي کولای یو الله ارسه کوي اجال الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب دا یو ډېر عجیب مسله ده دې ما سمعنا بها رستوي وای دا ډېر ناشنا مسله ده وان طلق الملو منهم لاړل سرداران د دینا د تقریر د نبی علی السلام نه انمشو اصبروا علی الیاتکم کشرانو ته وی زیتنا زیتنا او کلک شی په خپل علی او باندې دا تقریر ته غوږ مګ دی دا لیونه دی دا درو جن دی نبی علیہ السلام په قران بیانولو او د قران دشمنانو به وی دا لیونه دی دا دروغ وی ان هذا لشيء يراد یقینا دا یو شی را لکړې شوی ما سمعنا بهذا في الملة الاخره ندی اورېدلې مونږ دی لرا په دې رستنی د عیسی علی السلام کې ان هذا الا اختلاق ندی دا مگر دروغ دا وای موږ مخکې دا مسله خو نه دی اورېدلې نبی علیہ السلام ته ویلو او دا تر قیامت پورې به وایي یاره وې دا مسله خو مخکې مونږ چرته نه اورېدلې دا دروغ دي بیا سوي انزل علی ذکر من بیننا ایرالو په د باندې قران په میان زمون کې دا دې په قران پويږي اوازه او خوای ویل او سموي ولې دا نور مليان نه پويږي دا یواز دی په قران کویږي د نور مولیانو خدا مسلې نه بیان کړي او انزل علی ذکر من بیننا دارنګي سورې زمر ورپسې سورته دی پسې اختلاف په دې مسله کې زړه دای کسانو چې ایمان نه وروړي په آخرت وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کله چې یاد کړی چې هغه کسان چې علاوه دي د الله نه نو ناسا بری خوشاله خوشاله کی ډېر خوشاله چې دا الله نه توحید بیان کیږي نو مشرک باندې ډیر زور وي پزړه باندې بوج وي چې کله باندې دا مسله بس کوي او چې کله غیر بیانېږي باین الدین اجمیری زمیر و آسما تیری دا وای یا وې چې لوی ځوان د دوله سکالو غر کې بیړې را ایستلې و دا وې اذا هم یستبشرون نا صاحب دې خوشاله خوشاله کی و او ګورو مسله خو دې ته وې اذا هم یستبشرون جګړه په مسلې د توحید کې و د الله په وحدانیت کې و د مشرکانو او د موحدینو نو دوه خبرې ما ذکر کړې سبق زده کوی یو دا چې د مشرکانو او د موحدینو په میانس کې اختلاف پس اتفاق پسو چې الله پیدا کون کې دی رزق ورکون کې دی مالک دی بارانونه وري زمکه او اسمانونه الله پیدا کړی دا خبره مؤمنانو منله او مشرکانو منله په دې کې اتفاق او په دې ما د قران آیاتونه پیش کړو اختلاف پس کې وو اختلاف په دې مسله کې وو چې مؤمنانو ویل چې هر څه کوي نو څوک کوي یوازې الله کوي هغه سره څوک شریک وي صدر نشتا او مشرکان وي چې نه داغه نیازول شتا مونږ دای ته وایو دې زموږ سوال الله ته پیش کړي اختلاف په دې مسله کې وو نو په دې باندې ما د قران یو څو آیاتونه پیش کړل دا زه صرف نمونه پیش کوم نور په دې باندې ډیر آیاتونه دي اوس مشرکانو چې کوم شرک کولو چې دا مشرک وته وای نو شرک وای ستا او شرک پسو قسمه دی مختصر مختصر داری وضاحت کو شرک اول په دوه قسمه دی یو دی شرک اعتقادي دویم دی شرک فعلی شرک اعتقادی دی ته وای چې انسان په عقیده کې شرک راشي او شرک فعلی چې انسان په کارونو کې شرک راشي بیا شرک اعتقادی چې د عقیده سره تعلق دی هغه په سلور قسمه باندې دی یو دی شر فی العلم شر فی العلم دی ته وای چې یو سړی دا کیدو ساتي چې بغیر د ظاهری اسبابو نه د الله نه علاوه بل څوک هم په غیب باندې پوهیږي دې ته ویل کیږي شر فی العلم یعنی عالم الغیب سوا د الله نه بل څوک ومني دا شرک په علم دی دویم دی شرک په تصرف شرک په تصرف دی ته وای چې اوسړې وای دویم دی شرک په دعا شرک په دعا دی ته وای چې اوسړې دا کیدو ساتي چې د الله نه علاوه بل څوک درا مدد شویلو حقدار دی دي ته وایي شرک په دعا دریم دی شرک په تصرف شرک په تصرف دی ته وایي یو سړی دا دی دو ساتي چې سوا د الله نه بل څوک د اختیار منشتا چې کارونه کولای شي او څلورم دی شرک په عبادت چې دا هر څه کولې شي نو عبادت یې په کار دی دي ته شرک په عبادت قران په دې څلور وارو رد کړي زه په هر یو مختصر یو سو آیاتونه پیش کوم حدیث کې راځي کله چې مؤذن اذان کوي نو شیطان تختی باد یوزی او پشان نشی راتلی بیا دوا نور رد کی الله لوی دی په اعتبار د دعا په اعتبار د عبادت سو شریک سره نشتا نو بیا د توحید आवाज کی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله زه دې گواہی کوم چې د الله سره بل څه حاجت روا نشته دو ځله گواہی د توحید کی نو بیا گواہی د سنت کی اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دو ځله دا وای چې محمد علی السلام د الله رسول دی نو کله چې شرک رد کی د توحید بیانو کی د سنت بیانو کی نو بیا وای حی علی الصلاه حی علی الفلاح موز تراشه د کامیابی زی تراشه موز له خلق ال راواړه چې اول ولا عقیده صفا کا د شرک عقیده ور له ختمه کا نو زکه چې مشرک هر څومره منځونه کوي مخکې ما آیاتونه قرآن پیش کړ چې دا غي د منځ هیڅ فائدہ نه بیا وی لا اله الا الله ور اخر کې دا بیا اوري چې دا الله نه علاوه بل څوک نشته او چې مؤذن خو خپل اذان پوښي کړ چې دا زه سویم د دې مقصد څه دی چې مولا هو ورته دا وخی کړه چې مؤذن لږ ځان کوی کته کوم اذان کې دې کې څومره خوان دی د دیو جنا حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله اذان کولو نه دی ویل چې دا خوان دی صحابه به چې ځانونه کول دا دی یو جدا خوندو وجه سوا هغه د اذان په مقصد باندې پوښي نو مؤذن چې ځان پوي کی په اذان باندې دارنګ حدیث کې راځي المؤذنون اتول وانا یوم القیامه مؤذنین اذان کون کی بد قیامت پر ورځ باندې حق غړې وي عزتمن به وي وجه سوا ځکه چې غیرت د شرک یو د شرک العلم چې د الله نه علاوه بل څوک عالم الغیب وګڼي قران کریم په دې باندې رد کړي سوره انعام آیت نمبر 3 درې ما ته ګورئ سورہ انعام ومسی پارا آیت نمبر 3 دریم آیت الله ذات دی چې په اسمانونو کې حکم چلیږي او خطه حکم چلیږي ویږي تاسو په پټي باندې او تاسو په ښکارا او پویږي باغ سره چې کوي تاسو هلرا سورہ انعام درمایت انسان درې کارونه کوي یو هغه چې پزړه کې پټو ساتي هغه ته سر وو دویم هغه چې هغه ښکارا کی هغه ته جهر وای او دریم چې په لاس او کوی کوي په اندامونو کوي الله وی ستا په دې درې وړو باندې زه پوهیږم بل څوک به باندې نه پوهیږي یعلم سرکم وجارکم ویعلم ما تکسبون وی با سبانی چې تاسو یې کوي دارنګي آیت نمبر 59 یو کم شپېتم آیت وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو دا الله سره دی چې بیان د غیب او دا صورت یو کم شپې تمایت دی الله سره دی چې بیان د غیب نه پوي بدی باندې مگر دا الله سم مطلب علم غیب ته الله رب العالمین تعالی واردا چا بیا نه ځان سره یې دي سوچته نه چې الله نه په زور واخلي چا بیا نه نو چې الله نه چا بیا نه اغستې نشي نو غیب ته خو تعالی والي ده نو څنګه بل سړی وای چې زه په غیب باندې پوهیږم وای زما پیر سیم زما د حال خبردار دی الله خو وای لا يعلمها الا هو په قران آیت دی نه پوي بغيواني مگر یو الله ويعلم ما في البر والبحر او پويږي پاس باندې چا غري په وچو لاندې کې دارنګي سوره نمل آیت نمبر 65 وګورئ نو لسمه سپاره پینزش پیتمات سورة النمل شلم سپارا نفی علم غیب کئی دا غیر اللہ نا اور رد کئی شرک العلم نه پیریان په دې پويږي په خوا پښتنو وي چې څه شی ورشو غوټه به ورکړه وای پیریانو ما ماګانو خپل غوټه راګي د خپل غوټه به مورونه به موږ زول او علم الغیب هم ګڼل چې ګینه پیریان پر سبانی کوي او سم د باز خلکو عادتي چې خبره ورته وکي الګه داسې تعویل یا تا ته پتا و نو دی بزر وای ولی وې زس زبرګې ما مطلب دا چې زبر په غیو باندې کوي دا خو شرک دی مسلمان له دې نه ځان ساتل پکار دی دا شرک په علم دی او دا خصوصیت د الله دی په غیو باندې الله کوي وما شرون ایان یباسون ایته داوم پته نشتا چې کله به دوباره پورته شي په غیب یو الله پويږي سوره احقاف وګورئ شپږشتمه سپاره نه هم آیت شپږشتمه سپاره اول مخته نبی علیہ السلام ای زب غیب نه پوهیږم سوره احقاف په مشتمه سپارا نه هم آیت قل ما كنت بدا من الرسول وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ما ته پته نشته چې څه به کولی شي ما سره او نه تاسو سره نبی علیہ السلام تعالی وی خلکو ته اعلان وکړ چې ما ته دا پته نشته چې زما سره به څه کیږي سبا نو چې نبی علیہ السلام په غیب نه پويږي د نبی علیہ السلام نه لو شخصیت بل سوچتا نو چې هغه په غیب نه پويږي بل بلا سوچ پوي شي په غیب باندې یاره وای پیریان په پټو خبرو باندې پويږي او زما پیر صاحب زما د حال نه خبردار دی و مسلمان له قران نه ځان خبر کا نبی علیہ السلام وی زب غیب نه پويګم پیریان په غیب نه پويږي سوره سبا کې وای سوار لسم آیت کې فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين و چې سليمان عليه السلام بدن را پریوتو نو پیریانو خلکو ته وی کاش مون په غیو پوي دي نو مون بدن په دې رسوای کینو زګاغه لګیا کړو د بیت المقدس په جوړولو باندې او کله چې هغه وفات کېدو نو فرشتي ورته وی وی په دې امسا باندې ودرېګا دې ته ولا پته نه لګي چې دا مړ دی او کدا ژوند دی هغه شان یو کل او چنجي لګیا شو کله چې بیت المقدس پورا شو هغه چنجي هغه امسا داسې کټکوله اخیری هغه رسته شو ختم شو نو چې هغه ختم شو نو امسا را وګرځیدا سليمان عليه السلام را پریوت پیریانو ترستو پته ولګي چې هو دا خو مړ دی نو هغه ته دا پته نه اوس یاره وای پیریان تعویذونه راو باسي دا پیریان په غیو باندې پويږي دا ټول دروغ دي او دا کوسلی دي دویم دی شرک فی تصرف چې یو سړی دا کیدو ساتي چې په غیب پويږي نو بیا وی یاره تصرف او اختیارات یې وشته او دام قران کریم ذکر کوي په دې باندې رد کوي لکه سوره فرقان درې ما ته ګورئ اتلسمه سپاره شرک په تصرف باندې رد کړي سوره فرقان دریم آیت او خلک وای یره وای خو بوتان را مدد کول او تاسو وای چې اولیاء نه را مدد کیږي دای خو بوتان را مدد کول لګزان پوي کا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون د عربی قانون دا دی چې کم شي جمع واو نون سره راشي هغه ذویل وقول وي د عقل والا جمع د غیر ذوی القول جمع په وانون سره نه راځي د بوتانو نه ده دارنګي قران کې الله وایي ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم چې تاسو چا تر مدد شوای دا غي تاسو په شان بندګان دي نو ته بوت یې چې ته ځان ته بوت نه وای نو څنګه وای چې بوتان را مدد کوم هغه د نیکانو بندګانو شکلونه جوړ کړی او هغه ته به را مدد چلیلو دارنګي سوره انعام کې 500 آیات کې الله وایي قل لا اقول لكم عندي خزائن الله آیت نمبر 50 سورہ انعام پیغمبر خلقو ته اعلان وکا ما سره د الله خزانه نشتا ور پیغمبر وای ما سره خزانه نشتا اوس خلک سوئی وای دا داتا گنج بخش دی داتا گنج بخش سمانا ورکون کې د خزانو دا پیغمبر نه لوي سره شو او افسوس دا دی چې د قران نه خبر نه نو غریب هم داسې وایي پیغمبر وایي لا اقول لكم عندي خزائن الله ما سره د الله خزانه نشته د تاسو له خزانه نشم درکوي نو ګنج بخش څنګه خزانه ورکړي دارنګي الله رب العالمین اون دي صورت کې وي انعام کې شپږ سال ختم کې قل رأيتم من أخذ الله صمكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به پیغمبر اعلان وکا ان أخذ الله صمكم وأبصاركم کالا دغه غوونه والی سترګې درنه والی په زړه د لمور وای من الا غیر الله دا لا نه لا بل سوچتا چې دا سيزونه د لدر کې تصرف او اختیار د الله دی دارنګ ولسم آیت کې وای سورہ انعام کې آیت نمبر 17 وای امسس کلا بذر فلا کاشف له الا هو وکالا له دې تکلیف درکې دا غیلر کون کې نشتا سوا د الله نه هیڅ تکلیف الله لري کوي بل څوک نشي لري کوله فلا کاشف له الا هو لري کوونکی تکلیف دی او الله ګڼو صورتونو کې ذکر کوي مون صرف یو څو نمونه پیش کوو چونکه وخت مختصر دی دیو جن سکه لسونو کې زه اختصار کوم مخکې مو ما په دې باندې کم از کم په یو یو خبره لس پنځلس آیاتونه د قران پیش کو ورځې مختصری دي نو دیو جنا کوشش کوو د اختصار دریم قسم دی شرک فی دعا هغه شرک چې یو سړی دا کیده جوړ شي چې فلانه په غیب پويږي اختیارات یې وشته نو ورته رحمت شوم وایا مدد نه وړه قران کریم په دی باندې رد کړي ګور یو مدد غختل دي د اسباب ظاهری او د لاندې باندې خلک دوکا ور کوي باندې خلک وای وای خاون چې د شپې تګي شي نو خځه تنوي شي وبراګه دوی د خځه مدد وغوښتو بچی دا چې له پیسو ضرورت شي پلار ته نه وای چې پیسې راکا وې دا ولې شعر کو ګور پلار نه پیسې وغوښتي دا چې رور رور ته وای ملګری بل ملګری دوست وای ولې وې دا شعر کو کو چې دې بل چا نه پیسې واړی ما وکم بخت دا خو د اسباب د لاندې دي دومره نه پويږي یو دا چې اسباب موجود وي بچې چې د پلار نه پیسې واړي نو خپل زوی دی خ خاون چې د خزینه وبو واړي نو خزه او خاون دي اسباب موجود دي ملګری د ملګری نه واړي نو اسباب موجود دي یو دا چې هیڅ سبب نشته د خاورو د لاندې پروت دی ټلیفون نشته وایرلیس نشته فیسبوک باندې رابطه نه کیږي بل آلات نشته چې تا ور سره رابطه وکړي هغه ته خو پته هم نشته چې زه کوم ځای پروت یم ورسېدي او ته هغه نه مدد غواړې نو دې کې څه اسباب دي د دنیا سبب خو نشته نو په دې باندې ځان پوهه کول پکار دي بعضې خلک دا دوکه ورکوي وای سړی خو مدد غواړي د خزینه د پلار نه د رور نه د خاون نه نه وای هغه اسباب دي د اسبابونه علاوه د بل چا نه مدد غوښتل دا شرک په دعا ده او قران کریم په دې باندې رد کړي سوره انعام هم دا سوره وګورئ آیت نمبر 40 سلوختم آیتو شرک په دعا رد کړي ولرایتکم ان تاکم عذاب الله او تکم ساعت غیر الله تدون پیغمبر دې خلکو ته وایا چې په تاسو باندې تکلیف راشي نو غیر الله برا غواړي الله نه لا بل څوک برا غواړي نا بل یاو تدعون فیکشف ما تدعون الی انشاء بلکې تاسو صرف الله را وړئ او چې کوم غیر الله را وختي هغه بیا ګرځي شي دارنګي درش به تمات وګورئ همدا صورت آیت نمبر 63 سورہ العام یو الله دی چې تاسو خلاصي دارنګي یو اوی آیات ګورئ آدم ریکت اونګه صورت ولا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا پیغمبر ورته وایا ایا موږ راوړو سیوار الله نه اوسو چې نه فائدہ را کوي مونږ ته نه نقصان را کوي مونږ ته غیر الله نه مدد کو نه اس کلو نشي کوله نور خو پرېدا اولیاء کرام پرېدا د انبیاله مسالم ذکر کله چې قران کوي ټول پیغمبران سوره انبیاء ولسمه سپاره آیت نمبر 90 نوی نمبر آیت وګورئ آیت نمبر 90 اول د یو یو نبی ذکر وکي لکه ایوب علی السلام ذکر کوي درې ته آیات کې 83 کې سورہ انبیاء ایوب از ندا رب ونی مسن یغرو وانت ارحم الراحمین او ګر ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمار دی او د خدای پیغمبر دی ان سړیو نه دی خو आवाज چاته کوي ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله وی ما ته تکلیف رسیدلې تر رحم کې الله سوئی فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر الله ما ورله قبول کړه او تکلیف می تینا لری کړو دارنګي د یونس علی السلام بیان کوي اوه ته ما کی ورپسې نشتا حاجت روا مگر صرف ته الله پاکه د بخل نه زم دا چان چې اسباب نجات ورسره کمی یونس علی السلام د مې ګډه ته تللی په دریاب کې په تور شپه کې درې تیری دي اواز چاته کوي په خواني پیغمبران تیر شي د یو پیغمبر نوم نه دی راغسته که ته وایې چې هغه پیغمبر ومړه نو شخصیت د هغه دعا قبلې ده زه خو ګناهګار یم زما خو نه قبلېږي الله وینا وکذالک ننجی المؤمنین دارنګي موږ خلاصو مؤمنات نو کته مؤمن نو الله دې خلاصې کړي الله وی مال هو وړه کنه نو تا خو د الله دربار پرېخه دی نو کله یو زیارت ته منډه وای او کله بل ته منډه وای ولې دا الله دربار نه هیر شو جمعات کې دوه رکعاته منځو کا الله نو وړه ته ګوره چې الله درکې یو کنه سوال به اخلاص سره وکړه د دعا شرایط پوره ده بچی نه کیږي تولې میراث ورکوونکو نه فسجمنا له ووهبنا له يحيى الله یې قبول کیاو کومګ دلرا او بخلوم دلرا یحیی علی السلام پیغمبر زوی ول الله ورکو ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا الله وي بيبي مي ولا تان دکړه د سلو کال بوډا خدم د نبی او تیاو کالو کم زیات او الا الله بچي ورکول شي تعالی نشي ورکول تعالی هم ورکول شي خو الله نه هو وړه کنه نو بیا الله وای انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا دایو په نیکو کې منډي والے او مونږ به په غمو خوشاله کې را مدد کوو چا پیغمبرانو چې دا الله پیغمبرانو هغه الله ته سوال کوي نو بل باندې کوي هر څه الله کې خدای الله نه وواړه رد کوي د شرک په دعا چې الله رب العالمین هر څه کوي بل څوک سره شي کوي سلورم قسم د شرک دی شرک په عبادت شرک په عبادت دی ته وایي چې یو سړی د الله نه علاوه د بل چا عبادت کوي لکه سوره انعام قران په دې رد کوي آیت نمبر 59 یو کم شپې تم آیت وګورئ وو مسیبارا سوره انعام آیت نمبر 59 قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله یا مرا خلق ته اعلان وکا یو کم شپیتم سورہ اعلان زمن کړي شی ما د عبادت د غیر الله نه چې دا الله نه علاوه د بچ عبادت وکم سوره نحل کې وایي درې وایي ما کې ويا بدونا من دون الله سوره نحل سور لسمه سپارا آیت نمبر 73 دریو آیات سوره نحل ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون الله اذا غير الله عبادت کوي هغه ولا هیڅ طاقت نشي ورکو هیڅ نشي کولای رد کوي د شرک په عبادت دارنګ سوره یونس کې خپل سمات مخکې وراړو یو سوره یوسف سویخته ما کې سوره انعام کې آیت نمبر 162 او نور سوراتونو کې دویم قسم د شرک دا سلور قسمونه دا ولنی قسمونه شرک اعتقادي شرف العلم شرف التصرف شرف الدعاء او شرف العبادت د هر یو ما مختصر مختصر وضاحت وکړو دویم قسم دی شرک فعلی شرک فعلی غټ دوه قسمونه دي کم شي چې الله حرام ګرځولې دي ته د غیر الله د بل چا په خپل باندې ځان ته حلال کی دي ته وي شرک فعلی دویم کم شي چې الله حلال ګرځولې دي ته په ځان باندې حرام وګرځي او قران کریم په دې باندې رد کړي لکه سوره انعام یوصل شپږ دې سمات وګورئ آیت نمبر 136 اتمه سپارا یو دوا نمونه دا ذکر کوو سورہ انعام آیت نمبر 136 Thank you. دی وای دا الله دی دا زموږ برخي خاوندانو وما كان لشركائهم فلا يصلوا الى الله چې دا شریکانو بوان هغه به الله ته نه رسیدا او چې دا الله بوان هغه به رسیدا دارنګي سوره مائده دوی ما ته ګورئ شپږم سپارا آیت نمبر 2 دویم سوره مائده وحلت لكم بهیمت الانام رواشیری اولنی آیت کی ستاسو لپاره خوراک د سارو الا ما یتلا علیکم غیر محل سیر وانتم حرم دارنګ په نورو ځایونو کې قران کریم په ګڼو ځایونو کې رد کوي د شرک پیلي نننی سبا کې مونږه داوی چې مشرکان هغه خلک وو چې په ډیرو خبرو کې مؤمنانو سره اتفاق وو لکه دای منل چې خالق الله دی مالک الله دی رازق الله دی مدبر د عالم الله دی بارانونه الله وري منځونه کول حجونه کول جمعهتونه جوړول حاجان له وبور کول ارسه کول د نیکه ټول کارونه کول اختلاف پس کېو په دې کې چې مؤمنانو وی هر څه کوي یوازې الله کوي مشرکانو وی نه الله هم کوي خو الله سره نور نیاز ولشتا اختلاف په دې مسله توحید کې او باندې ما مشنه مولای خرواري او سوایتونه پیش کړ بیا موږ وی چې د مشرکانو دا شرک اولا په دوه قسمه دی یو دی شرک اعتقادي دویم شرک فعلی بیا د عقیده شرک په څلور قسمه دی فی العلم فی التصرف فی الدعاء فی العبادت مختصر مختصر د ټول ما وضاحت وکړو او باید قران آیاتونه او بیا دویم قسم شرک فعلی دی چې کم شي الله حرام ګرځولې د بل په خله دې ځان له حلال کې او کم شي چې الله حرام حلال ګرځولې ته په ځان باندې بند کې ها دا تحریمات الله او تحریمات العباد رستو ان شاء الله سورې باندې کې دا دای تفصیل کو نو په دې طریقه باندې با ان شاء الله یو سورې دې مونږه د قران فهم د پاره د پوی د پاره اصول د قران وایو تنګي کې باندې ترجمه به ان شاء الله شروع کوو خو زما د استاد طریقه دا وه چې د قران د درس نه مخکې وي دا اصول وي د دې لپاره چې کله قران شروع شي چې دا مخکې اصول تعویلی نو تا ته پته لګي چې دا استاد سوې ځکه کچری زم د قران په درس کې چې بری کې الله رد کوي په شرک فعلی باندې نو ته وایې دا شرک فعلی څه بلا ده دارنګ زویم چې بلې کې راکې په شعر په علم باندې چې تا ته پته چې شعر په علم څه ته وایي مخکې به ما وضاحت کړی دا اصول د دې لپاره موږ وایو چې د قران درس په دې باندې ډیر آسان شي دا او دا هر ځای کې شتونه دا زموږ استادانو مشایخو کوم چې وفات شي الله دې قبرونه د نور نه ډک کړي کوم چې ژوندي د الله دې په عمرونو کې خیر او برکت واچوي په دې باندې ډېر محنتونه کړي دي ډېرې خوارۍ کړي دي د دې وجې ان شاء الله کوشش به کوئ د زده کولو او کومې زنانه چې راځي کور ته یا کورونو کې اوري نو هغې دې کوشش کوي قرآن مجید دې رالي زه چې کوم آیت ویم هغه آیت دې رڼئ او لیکي دي ځان سره چا چې لګ ډیر تعلیم شتا ظاهر کافیان ځان لوالي کلمونه دیوالي او په دې طریقه دا قران زده کیږي موږ هم داسې کړی دي پسند 2000 کې کله چې زه لاړم نو ما هغه کاپه ما سره وسم پرته ده هغه لیکل چې زه اوس ګورم مال خدار دي ځکه اول زلو زما خو بار لیکل می کول بیا د سن 2000 نه تر 2010 پورې لس کاله مسلسل ما له استاد نه قران ویلو او هر څه به مې لیکل هر څه مې لیکل ما یې زه په کار براشي اوس په کار راغلم چې کله زه قران درس کوم نو خپل لیکل ګورم ځکه یې کې ډېره فائدہ ده دا رنګ سمور کتابونه وګورو خو نور کتابونه خو موږ وروسته ګو کتلې دي اول خو خپل استاد درس دی اور زموږ ذکر دا غره دي د دې وجه نه تاسو هم کوشش کوئ صرف په نیت د ثواب نه بلکې ثواب سره سره د زده کولو کوشش به کوئ او لیکل به کوئ قرآن مجیدونه او دارنګې کاپیانې دا وزا سره دی آیاتونه به راړوئ انشاءالله قرآن آسان دی او زده کېږي او چې څوک د زده کولو کوشش وکړي دویم دینه پس به انشاءالله لږ لږ لسل منټه درس زیاتو ځکه ورځې کمی دي او قران کریم موږ کوشش کوو اخر ته رسو هر کال زموږ دا ترتیب وي تقریبا 25مه روزه باندې مخکې کله وروسته زه ختم کوم ان شاء الله چې دعای تاسو د ملګرو او د استادانو نو ان شاء الله الله پاک به سر درسي په خیر او عافیت سره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعاوكي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى وصحبه أجمعين ربنا افرج لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انا لذکرک و شکرک و حسن عبادتک الہ العالمین کوم استادانو چې مونږ ته قران او سنت خو درې دي الله کوم چې ژوند دي دا یې په عمرونو کې خیر او برکت واچوي مونږ چې نن سيو استادانو په وجه یو الله دا یې استادانو په عمرونو کې خیر او برکت واچوي کوم چې وفات شي دي الله دې قبرونه د نور نه ډکي الله دې دې قران د درس په برکت سره د ټول امت مسلمانو د ټولې دنیا نه د موجوده چې کوم وبا راغلي دی دا الله ختم کړي په مختلفو ځایونو کې د قران درسونه شروع دي الله دې دې قران د درسونو په برکت سره دا وباګانې ختم کړي چې په هر ځای کې د قران درس ته خلک ډاډه کې ناشته شي دا حالات الله رب العالمین سم کړي غریبانان مسلمانان ګوره کورو کې ناشتي اسباب د رزق معطل شوی دي کم شوی دي هر چا ته تکلیف دی الله رب العالمین دې دې قران د درسونو په برکت سره دا تکلیفونه او مصیبتونه ختم کړي او الله رب العالمین دې زما د دې درس قران چې موږ په دې ځای کې کوو د دې برکتونه انوارات رحمتونه الله په دې کور کې په دې جره کې په دې محله په دې کلی په دې ټول علاقې دې الله دې برکتونه خوره کړي الله دې په هر کور کې د قران عالمان پیدا کړي خويندې رونه مسلمانان دې الله ټول په قران باندې پوهې کړي پس د پوهې نه الله د عمل توفیق او بیا ټول دنیا ته رسول توفیق نصیب کړي الله رب العالمین زموږ تر مرګ پورې د قران او سنت خدمت واري چرته بیمارانی الله دې ټول شفای کامل ورکړي چرړ باندې څه قسم شریعت جتونه الله دې د خپل غیبی خزانونو پوره کړي الله دې زمونږ د دورې تفسیر القرآن په خې طریقې سره اختتام ته ورسوي زمونږ استاد محترم دوره شروع ده الله دې هغه په خې طریقې سره اختتام ته ورسوي څومره چې د قرآن درسونه نن په ټول ملک کې بلکې په ټوله دنیا کې شروع وي الله دې د ټول حفاظت وکړي الله دې د ټول امت مسلمه حفاظت وکړي الله رب العالمین دې د جمعتونو د مدرسو هغه رونق هغه خوشحالي بیا آباد کړي او الله رب العالمین دې دا مصیبت ختم کړي الله دې زمونږ د خپل رضا کارونه والی الله تنه راځي شوی خفه شوی د مسلمانانو د ګناهونو په وجه باندې یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي الله ته زموږ راضي شي یا الله ته زموږ راضي شي الله اخر وخت زموږ ټول دا کار نصیب کړي چې لا اله الا الله